الله الرحمن الرحيم باب الدين يسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ترجمه الباب مباحثي ستا بيد عن رستا مترجم له ترجو کول ترجمة الباب کې څلور ربطونه یو د ترجمة الباب الفاظ وی به دا غندر سره غرض او مقصود وی څلور ربطونه چې د عنوان د کتاب سره بس اهم مضمون سره بس باب سابقه سره بعد مسائل د حي سابقه سره بعد عنوان د کتاب سره به خو به نه عنوان د کتاب خو کتاب لیمانو دلته دین ذکر کوي دین او اسلام او ایمان د د پنځ باندې الفاظ متصادفه دي مفعول شرعي يو دی. د ترکيب هم معلوم شو. کوم شي کې چې مراتب راځي، يسر، عسر، مرکبي، زيادت، کمه قبله وي. باب سابقه او مسائل د حديث سابقه او ما تاسو ته خبر دی ویلی چې دا څلور بابونه په مین کې په طریقې د جملې معترضه دي د تنبیحات لپاره دي د دې تعلقه باب افشاء السلام سره دغه شانتي سلامي طعام طعامي خپل مینه محبت خوشالي وي بعید نه ده چې دې قریب سم رب بین دی چونکه قیام ليله القدر jihad تطوع قیام رمضان صوم رمضان دې ترغیب فرقه باطله کې ملحد خلک زنديق خلک هغه دداسې قسم مزامینو نه جهنم جوړي او یرا مسلمانان ته چې جنت او جهنم کم دی دا خطا سوی چې جنت دی او جهنم دی جنت که دی نو زمونږ زندګی ده او که جهنم دی نو ستاسو زندګی ده ځکه زمونږ دا عیش معاش دی نفع چه ته غواړی خواهشات چه ته غواړی دا جنت دی حفت النار بشهوات اور ته پناه دی د خواهشات او شهوات او وجمه مسلمانانو ته د دې دین دا جهنم ښکاره کړئ حفت الجنه بالمکاره د یو دوه ورځې کې روزي نیول او خو شپو ورځې کې او دس کول او بیا د خوب نه را پاڅېدل او د ګرمې بسترې نه پاڅېدل او د حج او د جهاد سفری کول دښو ته جهنم کوي دا مخکنی امور کو قیام دی لیلۃ القدر دی کو جهاد دی کو تطوع دی دی کو صوم رمضان دی دا ته جهنم کوي او کین دغه شانتی پر پیغندو کې څه وایي خپله زندګۍ ته خوشحاله زندګي وایي، خوشګوار ماحول وایي، ترقي ورته وایي، اعتراف پسندي ورته وایي، د اسلام زندګۍ ته تنګ نظري وایي، تنافر مذهبي ورته وایي. باید به وضع کړو چې دین کې چې څه دي دا یوسر دی. دا ستاسو حماقت دی چې تاسو د دې نه عسر جوړوي تاسو د دې نه سختي جوړوي ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج هم دا وجه دا چې الله جل شانه مریض مسافر ولې zarar ته ډېر مراد کوي اغراض رد دی په هغه صوفیو باندې چې په ځان حلال حرام کې تعصب جوړ کې تکلیف جوړ کې دا رقم رد دی په خوارجو معتذرو باندې چې په ادنی زبان انسان د دایرې د ایمان له خارجی په ارتکاب د کبیرې باندې د ایمان له خارجی دا, دا تاثر دی ومرجیو هم رد دی چې نفسی اعتقاد ته دين وي نفس اعتقاد هغه کي د يسر او د عسر سوال نه پيدا کيږي يسر او عسر چي دا په اعمال کې راځي په افعال کې راځي الفاظ ترجمه الباب لفظ ایمان چې دی د دې وضاحت شوی دی لفظ یسر چې دی دا آسان دی اخرج فيه لفظ دین چې دی دا په یو رسم باب هما صفحه باب الدین الفرار من الفتن باندې دی وضاحت شوی دی خیره دا یو مشکل دی چې دین خو اسم دی د قانون شرعي لپاره اسم دی د وضع الهي لپاره چې الله مقرر کړی وي حمل د شرک واستنګ په عالم باندې راځي څوک یې حمل مبالغه تن دی څوک یې حمل په تقدیر د زید زو دی الدین زو یسرین اوس دین چې یسر وي او کدی دین نه مطلقی دین سمای واخلو هغه ټول عسر دی سختی ده دوانه توجیه غنی سی مترجم له ته متوجه شي مترجم له کې یو معلق روایت دی قال نبی صلی الله علیه وسلم یو د دې اصل ماخذ دی ایو د دې نه د موسنی دلته غرض دی اصل غرض دی چې موسنی په آداب مفرده کې را حدیث ذکر کړی دی بخاری په شروع سره نه برابر بخاری کې مرفوع متصل نه ذکر کړی مسند احمد کې مدار وشته او په تبرانی په کبیر کې هم ذکر کړی دی ابن ابي شيبه هم دا ذکر کړی دی او سره جاری کې دویم جیل دو دیرشم صفحه کې دا تحقیق شته دی په دې کې یو اصل سوق چې خو دین ته ترغیب دی او دلته سوق بین دی ځکه چې دا دعوت ترجمه الباب دین یسرن او حدیث کې حب دین الله حنفیه سمها ذکر شو مطلب دا دی چې تعصب د الله نه خو یو الله ته محبوبیت ذکر کیږي یو حنفیت په کراغه یو سماحت په کراغه الله جل شانه ته محبوبیت هغه الله ته معلوم دی خو په کم دین کې چې حقوق ادا کی د الله محبوب دی دین اسلام او دین سماوی په دې کې حق د الله حق د الله د عبادت ادا کی حنفیت هر هغه دین چې دی پاکي د الله په تر باندې تدوی نور اطراف ته نظر نوي دې ته حنفیت وایي الله راځي سماحت او فتوت مروت چا کې اصول الاخلاق وی هیتای د قرباني حاضر څه چې کول څه چې کول پکارو ما وشي حقوق الله او حقوق عباد الله احسان پالا پیمانه وشي ایتای د خدا په خصوصیت سبیا خبرې کې شروع منکر چې کله مخې ته راشي وربه وي ظلم زیاتی به یې لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا ښه او بد به څوک نه پېژني لیکن د ده زړه چې څه غواړي هماغه به کوي مرفوع حدیث کی یو صوت دی خو بیان دی تصریح ده ان دین یسر یو دې نور ماخذونه دي هغه بر محشي ذکر کړی دي یو تزیه ده سند او متن سند رجال خو محشی ذکر کړی دی او دا بره حالات محشی نه دی ذکر کړی جو مخکې مونږ ویلی دی او په دې رجالو کې یو د رجال دی یو عمر ابن علی او دیم عن سعید ابن ابي سعید المقبری حضرت عمر ابن علی ابن عطا ابن مقدم مقدومی ابن مقدم فوازن محمد کنیه دا ابو حفظ دی ظاهر کې په دې اشکال دی ذهبي په سیر اعلام النبلاء کي اتم جلد پنځه سوه دیارلسمه صفحه کي په دې کلام کړی دی چي لا يحتج به میزان الاعتدال دریم جیل دو سوا سوالم سما صفحه کی پدی کرام دی يحمي معينه لم اكتب عنه شيئا وكان يدلس تهذيب الکلام کی یوشتم جوز څلور سوه درې اویا صفحه ابن عدی په کامل کې پنځم جیل پنځه سره ختمه صفحه کې په دې کلام کړی خو بیرته ابن هادي وایي دده احادیث په مرتبه د حسن کې دي. ابن سعد مې ثقه وکان یدلس تدلیسا طبقات کبرا د مساد کې اوم جز 200 یې صفحه دارقطني هم توصیه کړی دی او د دنه ته حدیث په قهقه فی صلات کې هم نقل دي خیر د امام بخاری پر یاد کې څه متکلم فی دي څوک وای ځکه ده ته مخبری وای چه دا د مخبری د حفاظت د پاره او د بنی دینار قبیلی محل د مخبری نګرانی به دا کوله سمعانی کتاب الانصاب کی درې سوا یو شپېته نه دا تحقیق کړی دی حمزه القاری وایي چې مخبري کې به دا اوسېده اول جلد دو سوا شپږ دېرش سو کوئی مقبره کې نه اوسې د خم قریب المقبره ددا باندې و دا ټول کې دي چې ما څوکیداریم کول مقبره خوا کې مو سي نو مشاده باب تفاعل دی د شدت نه دی صیغه معلوم او مجهوله یو شان ترځي کو اصلي یو شاد دوشي معلوم صیغه کو اصلي یو شاد روشي نه مجهوله صیغه موږ ته په پښتو کې راکاګیل وایو دین راکاګیل نه کوي احدان دی او کسرا احد به منصوب کوي او دين سره کاږي نه کي احدون يو کس دين به منصوب شي احد به فاعل شي کشمکش هم ورته وایي فارسي زبان کې ورته کوي کشمکش دین یو شان دی کوي تابل شان دی زور لګولې پریشانی جوړی چه ته په یو طرف ځی نو چه دین په یو طرف وی نو ته په بل طرف روانی نو د دین په اصول ده په خاطر کې یو کس نا وخت ورسېدو استاد چنه تپوس کو ولی دی ناوخته کون اذا کور نه راوتلم نو خټه وی چې ما به مخ کې یو قدم غسن روسته به دو قدم تلم نو استاد ته به څنګه راورسېدی وی به الټه شوم ما به ایسته قدم اخسته او را فیدم به پدی ترمانی را ورسیدم دغه شانتی دین ته شاکوم او دین په خپل طریقو باندې چلیږه دا چل بل باندې نه کیږي چې ته یو قدم اخلي نو دو قدم پر وسره دی دا هم نه کیږي چې الټه بر رواني نه په قلاره اصول زکه اکثر راځي چې شاد الدين مرفوع دي احد منصوب دي عکس هم کېږي فهم خاطر تیز کردن میں سراح یو شکستہ نگیر از فضل شاہ فهم خاطر تیز کردن میں سراح یو شکستہ نگیر از فضل شاہ ځان نه چالاکه جوړول دا کامیابي نه ده بلکه د الله په دربار کې عجز ناچاری کمزوري پیش کا حواسه طریقه وی فسددو وقاربو وفرو تسدید او مقاربت او وابشرو تسلی یې ورکوی. قاری هو ایک طرح پسندی اسلام کې دا په اسلام کې به څنګه ایک طرح پسندی راځي فسددو ځان په اسلام باندې پټ کا موضوع تاسو ته یاد وکنه من اختراع پسندی غواړو تنافر نه غواړو خو اختراع پته کې اسلام کې حاصل دا کسان ته وي په نیټ باندې شي کړ د بل څه ته یو کړی ما کړی خپل کار دی څه وکړي ما خو ټوله مجموعه نه اقرار اخیسته چې ما موضوع ټوله اقتراب او تنافر یعنی تنافر ختمول اقتراب راوسته افراط تفسیر مکوئ سددو سیده شی خدای نه وغواړی انتها پسند مه جوړیږی او په بل باندې وارخطی مراولی مه څوک مایوسه کوئ، مه څوک مغروره کوئ، مه په خپله مایوسه کېږئ، مه مغروره کېږئ. مایوسه کېږئ خو ځکه نه چې وابشرو تسلي ورکوئ. مغروره کېږئ خو ځکه چې واستعینو بالغدوة والرحوة. په اطراف النهار کې الله ته رجوع کوي انقلابي او قاعده او دوا ور حج دا دا هغه هغه قاعد دي چې په دې کې کارواندا خزر ونه کوي لکه څنګه چي شمسي حساب باندي ځيني اوقات دي په هغه کي کرونده ډيره ښه ترقي کوي شين پټي وي ګلونه سرسبز ماحول ښه دغه شانتي په دې ټيمونو کي چې یو سړی اعمال کوي الله ته اجر د فرض کوي الله یې په زندګۍ کې خیر او برکت ورځي او په حسود تیار کې د الله سره جوړوي دا د زرغونی ټیم دی په دې اوقات کې کاروان ته چې دا د بهترینه زرغونه کوي ښه پیدا ورکړي بیری کې او دوا او را او شیم دل جا ذکر دی الله سا تعلقه اوس و قایم کا یو به شکریا دا کی او دویم چې تغییر په عالم کې راوي ما سخین کې روحا انقلاب راوي لمر راستون شو ما او مازیګر کی انقلاب راغی لمر زیړی شو ایسته یو به شکر ادا شي دیم به الله ترجو شي ما خام دې ما خوستان دې الله ترجو کا دا هغه اوقات دي چې په دې کې کرونده شنه خسته زرغونه وي کرونده په کې توي خسته بهترین زرغونه کوي مو آیا چې څنګه وشي کوي الله کوي او پتا چې سړي تا هغه کا چې نشي کولای هغه رب کوي ترجمة الباب کې عنوان د کتاب اهم مضامینو څخه ربط بین دی الصلاة من الایمان ایمان ذکر شو اهم مضمون د ترکیب او مسله د زیادت و من تبعیه راغې ترکیب په خپل راغې صلاة د ایمان نشو هغه مال د خره راکړه او کمنې پلایې شي نو مون چې د ایمان د وجې نه وي باب سابقه او مسائل حدیث سابقه سره هم رب زائد مخ کی استعانت بتعات په اوقات مخصوصو کې دلته هم طاعت ذکر کیږي چې صلات دی الفاظ ظاهر دي صلات لفظ پیجنې او من الايمان پیجنې غرض اهتمام د مانځره او غرض چې رد په مود يو دی چې نفس تصديق ته ايمان وايي ترغيب دی خاصه کې صلات ته تاسو شعبو تفصيل دې پدې کې شعبه ديوان چې صلات فاتح حکم د صلات او تاریخ د صلات شپږمه صفحه د ابن عمر کوم روایت یو بنی الاسلام علی 50 شهادت الله الا الله قام الصلاه طالب باندې تحقیق شو به تاسو ته د امام شافعي او د احمد بن حنبل مناظره هم ذکر کړې وه، یاد به یې تاسو ته یا به درنه یادېږي. مترجم له تر یو کوي مترجم هم له کې یو حیات او ما کار الله دې مانکم او یو حدیث ته د برا ابن عزیز رضی الله تعالی عنہ دا حدیث د آیات تفسیر دی تفسیر القرآن بالحدیث آیات کې دا الفاظ راغله وما کان الله لیذی ایمانکم او مو دی وی یعنی صلاتکم عند البیت ایمان اطلاق په عمل باندې وشو اهتمام د صلات څخه وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتك او صلات تعبیر ایمان باندې وشو انه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا ابي تحويل بيت المقدس نه بيت الله ته وشو او د خلکو دا تصور چې موږ بیت المقدس ته مونږ چې دي د تحویل پوره تفصیل چې دی په حدیث کې به راځي مباحث د حدیث دي خو ظاهر کې اشکال ہے ما کان صلاتکم یعنی صلاتکم عند البيت یعنی صلاتکم عند البيت د دې خلکو سچ تشویشو نو د بیت الله د مانزه تشویش خنو دویم متناطقی دی بل طرف ته لیکلی دی یعنی صلاتکم ای صلاتک بمکه نووی توجیه نه کړی تاسو نه صلاتکم بمکه تاسو د مکی موسونه فاسد شوی نو کو بیت الله تمون کولو بیت المقدس تمون کول ځای کې نه وری بیت الله کې چې تاسو مون کوم مکې ته هغه ټیک وو اوس یې کړو هم ټیک دی کنه خو مکې دور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ دا دی نو کته سوال دریم تقدیر خلق منی یعنی صلاتکم عند البیت عند غیر البیت غیر مقرر کړ د بیت الله نه علامه بیت المقدس چې موږ کړه دی هغه نه برباد یعنی عند غیر البیت سلام توجیه خلق د شکای الله ستاسو صلات عند البيت نه ځای کوي دا د بیت د بیت عند چې دی د دې دخلات د صلات په اذاعت او صحت کې نشته بلکې داخله په اذاعت او په صحت کې تعمیل حکم الهی ده اطاعت او انقیاد لره چې رب دې ته توي هغه کوا ولکن البر من امن بالله واليوم الاخر دې معنا خو بیان شوې تاسو ها دا معنا ظاهره ده نور تکلف دی حدیث ته متوجه شي دا حدیث او خو بیان دی او نور ماخذ د حدیث مخکې ذکر کړی تجزیه د حدیث پتجه کې بر راوي چې ده بر راوي ابن عظیم دی داس کوي تولا حدیث دینا درې سوا پنځه نقل دي امام بخاری فقط پنځه ذکر کړی دی او مسلم شپږ دویش متفقون علیه دي احد په موقع باندې دا کم عمرې او مشاهدو کې شرکت د نشو برداشت کولای د جنګونو میدان کې خندق کې به حاضرو رای الله دد په لاس باندې سن 24 کې فتح کړی څوک دا عمرو ابن خالد وای څوک دا عمر ابن خالد وای خو ظاهر دا چې دا عمرو ابن خالد نه نور رجال چي دي دي کي اشکال نشته متن الحديث به انشاءالله ساره وي النبي اسلام کان اول ما قدم المدينه دې تحقیق به ساره